بسم الله الرحمن الرحیم القارعه ما القارعه وما ادراک ما القارعه سوره قارعه کې بیا تخویف او خروی دی او تقسیم د خلق دوه قسمه ته القارعه اغلوه حادثه چې زړونه به بیدار کی مل قارعتو صدا غلو یا حادثه وما ادراک مل قارعه او سشي خبر کتا لرا چې صدا غ قارعه حادثه ټنګون کې د زړونو یوم یکون الناس کالفراش المبسوس دا غروز دا چې شی به خلق پشان د پتنګانو خوارشوي چې درنې شوي تلې د عملونو د ده فهو فی عیشت الراضیه دی با په ډیر خوشاله ژوند کې وي واما من خفت موازینه هغه څوک چې سپک شوي تلې د عملونو د ده د شرک او بدعت توجنا فامه هاویه